وقول الله تعالی عنہ او بل جائے حضرت ابن مسعود سے فرمائی کان عمر رضی اللہ عنہ اذا سلک طریقا وجدناه سهلا عمر فاروق پچ کلا یو طریقہ وچلولا او یو حکم بیا وکړو عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی چی بیا مونگ چیر مشکل ندا مندلائی مونگ با آسان مندکو ایغ با کوشش دا کاو چی پا خلق مانے پیوی معاملے کے حد نزیاد چوی سہل او سہولت وی نور چور مقصد دا دا چور اللہ تعالی مقصد لوی قهر او مقصد دا دی چی هغه ورکړی وو کنه قوت لیکن په شرعی معاملاتو کی به کوشش دا کاوه چی حد نه زیات آسانه خبره خلقو ته چه سی میدان ته روزی وکان علی رضی اللہ تعالی عنہ بل دی حضرت علی سے فتاوا دی خو لیکن دی حضرت علی سے فتاوا او تشا سے وی چی دون زیاد اہمیت نس حاصل چی چور دی حضرت عمر فاروق سے والتا حاصل سو یو خو حضرت عمر فاروق سے مدینہ منورے کیو او آ خو د اهل علم مرکز وه او خلق په تله راتله نو ډېرې کیسو ضرورت په پېښېده او حضرت علی رضی الله تعالی عنه خو د څه مصلحت په بنیاد باندې دارالخلافه کوفه جوړه کړې وه نو هغه ته خو دونه آنا جانا خو مرکز دی مسلمانانو نه و نو دونه زیات آنا جانا نه وه ورته او بل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په وخت باندې داسې مشران صحابه کرام نه و چې در یو ځای کړي وای او مقصد دا دی چې هغه سره مشوره کړې وای نو اکثر به یې دغسې یو څه کولای حکم کولای کنه حضرت علی صاحب ته خدای پاک ډیر لوی دتا عظیم البطن ورتای مدینۃ العلم ورتوای لیکن بیا د حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فتاوا قضایا ا چونکه هغه جی پاره یو خپل اهمیت حاصل سی لکه یو ډیر قابل سړی په داسې جی کی چې الته د قابلیت هغه دور هغه نه کیږي او بل سړی مقصد دا چې په بل جی کی چې الته د ایغه خبر زیاتې چې کیږي اشاعت کیږي نو هغه ته دور اهمیت شاه سیوی چې نه څه حاصل ټیک ته کوفې خلکو او کوفې سره نږدې خلکو واخیست دې وجې نه د مونږ احناف اکثر اقوالو کې مقصد دا ده چې مونږ اخذ په چا باندې کوو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه قول باندې ځکه چې هغه په کوفې کې اوسېده نو امام ابو حنیفه صاحب ته د هېڅ خبرې زیاتې په سهولت سره چې دي او نږدې رسېدلې دي تاسو په دې خبرې پوه وکان علی رضی الله عنه لا یشاور غالبا وکان اغلب قضایاه بالکوفه ولم یحملها ولم یحملها عنه الا ناس لږ غوندې خلکو یعنی احناف صرف جماعت قلیله وکان ابن مسعود رضی الله عنه بالکوفه حضرت عبدالله ابن مسعود سے په کوفه کې و ځکه مونږ احناف اکثر چې کوم ځای دلیل نیسو د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په قول نیسو فلم يحمل عنه غالبا الا اهل تلك الناحيه اغنا غالبا اخذ نه کړه مگر د دغه ناحیه خلق کړه وکان ابن عباس رضی الله عنهما حضرت عبداللہ ابن عباس صاحب اگر که کشر وو خو اجتهد بعد عصر الاولین فناقضهم فی کثیر من الاحکام ده اجتهادات به کول وروسته د عصر د اولنیو خلقو فناقضهم فی کثیر من الاحکام نو ده ډیرو احکاماتو کی مخکنیو سره چه کړی ده مخالفت کړی ده واتبعه فی ذلک اصحابه من اهل مکه او بیا به چه کوم ده په دور کی نور اهل مکې کی ده هم عصر صحابه کرام موجود و نو ده ده اتباع کړی ده لیکن جمهور امت چی کوم ده ده مشرانو په کوم مسائلو کی خلاف کړی ده جمهور امت هغه ندی اخیستی ده ده تفردات ولم یاخذ بما تفرد به او اخذ نه کړای په هغه سره چې کوم شیونو سره د تفرد کړای دا اخذ نه کړای په هغه سره جمهور اهل الاسلام جمهور اهل اسلام په هغه باندې اخذ نه ده کړی واما غیر هؤلاء الاربعه ادغه سلور صحابه کرامو نه علاوه نور چې کوم و فقد يرون دلالتا ایغه به داسې روایت دلالتا کاو ولكن ما كانوا يميزون الركن والشرط من الآداب والسنن لیکن ایغه به کله تمیز نه کاو دی رکن او دی شرط په مابینس کې دی آداب او سننو نه آداب او سننو او رکن او شرایطو کې به کله فرق نه کاو ولم یکن لهم قول عند تعارض الاخبار او دارنګه تعارض د اخبارو په وخت باندې به دوی څه تطبیق تطبیقی قول نه کاوه او تقابل د دلایلو په وخت باندې الا قلیلا مگر لږ غوندې لکه ابن عمر صاحب واخله عبدالله ابن عمر صاحب واخله وعائشة وزید ابن ثابت رضی اللہ عنہم واکابر هذا الوجه من التابعین بالمدینہ ادی مشرانو کی تابعینو کی په مدینه کی بیدا دا کسانو الفقهاء السبعه چه فقهاء سبعه ته یې لا سیما ابن المسیب په مدینه کې و بمک لوی مشهور جلیل القدر تابعی دا و بمکه ته په مکه کې عطاء ابن ابي رباح او په کوفه کې ابراهیم نخعی صاحب و شریح و شعبی و بالبصره الحسن وفي كل من الطريقتين خلل خو اوس د اخذ دواړو طریقو کې خلل راتلای شي، تلقي، تلقي الظاهر، او تلقي دلالتاً، حضور صلی الله علیه وسلم نه اخذ د شریعت دا دوه طریقې څلې، تلقي ظاهراً او تلقي دلالتاً، په دې دواړو طریقو کې خلل راتلای شي، نو پکار دا ده چې دواړه طریقې دې سړی حاصلې کړي، چې ایوې کې کوم نقصان راشي چې هغه بله یې جبیره شي، که بلې طریقې کې نه هم د نقصان راشي چې هغه بله یې څه شي؟ جبیره شي. دواړه طریقې. باندې علم پکار دا وفي كل من الطريقتين خلل په هر دواړو طریقتینو کې نقصان راتلای شي انما ينجبر بالاخرى په بل سره به سکیږي جبیره کیږي ولا غنا لاحداهما عن صاحبتها او ګورا صاحب دې دې پارا دی وینا غنا نستا د دواړه دې چکه حاصلې چې کسبا وی کې سکو تای چا بلای چسی جبیره شي اوس په اولنۍ کې به خلل څنګه رادرمي اما الاولى هر چې اولنۍ طریقه ده فمن خللها د خلل د دې نه دا ده ما يدخل في الرواية بالمعنی من التبديل چې کله به صحابه کرامو د يوې خبرې روایت بالمعنی وکړو مخکې دا دور کې روایت باللفظ چې کوم دی دا د دی عام رواج نه و نو روایت بالمعنی به یې وکړو بیا چې روایت بالمعنی اوسي نو کله به حضور صلی الله علیه وسلم داسې الفاظ ویلي وو چې هغه کې به څه نور داسې مقاصد پراته او روایت بالمعنی کې به هغسې نه و پراته یا به یې کله ډېر کم الفاظو سره روایت وکړو نو صبا خبره به چه له حدیث نه مفهوم کیدله اصل حدیث نه چه کوم بلفظی به حضور صلی الله علیه وسلم کړو هغه کې بس پاتې شو نو دی وجنا کله خلل رہے را بغیر په دې اولنۍ طریقې کې کله دی وجنا خلل راغلی دا اما الاولا هر چا ولنی طریقه دا فمن خللها دی ایغ خلل ندا دا ما يدخل في الروايه بالمعنى من التبديل چې هغه داخل شوی دی په دې کې روایت بالمعنى لحاظ سره څه تبدیلی پکې راغلې ولا یؤمن من تغییر المعنی او هغه د تغییر د معنی نه مقصد دا ده چې په امن باندې نه وه ومنهما کان الامر فی واقعات خاصه بل په اولنۍ طریقې کې به کله دې وجې نه خلل راغی کله به دې وجې نه خلل راغی چې ګوره خبره به یو خاص واقعې کې وه خبره به یو خاص واقعې متعلق وه راوی به هغه یو حکم کلی وګاڼه کله به دې وجې نه خلل راغی حالانکه هغه به حکم کلی نه و او بیا به دغسی امت تر نکل سه نو دی وجنا به خلل راغی فظنه الراوی حکما کلیا دارنګ ومنه ما اخرج فيه الكلام مخرج التاکید او کله به الته یو خبره اس تاکیدم شوی وا حضور صلی الله علیه وسلم به تاکید مقصد و راوی به دا خیال وک راوی به دا خیال وک چې یا دا شی واجب ده یا چې حرام ده لکه غسل دی جمعې کې څونه تاکید راغله نو زنو دا خیال وک چې دا چې دی واجب دی هغه تاکید دی وجه نه حالانکه هغه خو به تاکید دی وجه هغه خو به تاکید دی پاره سخت غوندې حکم راغلی او چې تاکید پیدا شي ځنو به د وجوب د حرمت خیال په وکړ نو دې وجه نه به په دې اولنۍ طریقې د اخذ د شریعت کې چه رادرومي خلل رادرومي ومنهما اخرج فيه الكلام مخرج التاکید اکل بیو شی متعلق کلام او باس سو پجای دی تاکید کے لعجزو علیه بالنواجز چه خلق پیغبان خپ دارو سرا غاښونه ښخ کړي فظن الراوی وجوبا او حرمتا راوی بیا هغه نه دی وجوب دی حرمت خیال وکړ وليس الامر على ذلك حالانکه خبره به هغه سی نه وه خبره به هغه سی نه وه اوس دغه درې طریقو دی وجنه به په دې اولنۍ طریقې د اخذ د شریعت کې چرات خلل راته فمن کان فقیها نو بیا بچکم فقیه و وحذر الواقع او واقعی ته به حاضر و استنبط من القرائن حقیقت الحال بیا به هغه د قرائنو نه حقیقت حال پته ولګوله لکه یو دو صحابه کرام اوس مقصد دا ده چې دی مزارعت په مسئله باندې مقصد دا ده چې لږ سره خفګان او سره حضور صلی الله علیه وسلم ترال نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تاسو دغه سه په مزارعت مسئله جنگونه کو سره بس بیا مزارعت مکو نو ډیر داونه فهم کچ مزارعت ناروا ده دارنګي په میوه چی کوم دی لا صلاحیتونه ظاهر شوی نه او مقصد دا ده چی آفتونو نه لا د دی حفاظت متیقن شوی نه او مقصد خرڅ کی نو په دی کی دغه سی نزاعات راتلو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته چی بیا دا مکو نو خدا اسی به طور مشوره ورته ویلا نو چی کوم فقها صحابه کرام لکه زید رضی الله تعالی عنہ به ایغ دا خبر وضاحت کی چی نه دا به طور مشوره دا په پوشی یعنی دا حکم دا نه چی وز دا شینه چسل نارواس لا لکه مثال صلی الله علیه وسلم کله به خاص یو صورت کې وو او راوی به عام فهم کله که حضور صلی الله علیه وسلم یو خاص وخت کې ماسپخین هغه دوه رکعته سنت ورنه قضا شوی وو هغه سو مال راغلی او هغه تقسیماو نو مازدیګر یو کده حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کور کې حضرت عائشہ سے بولی دنو هغه ویل هغه عام یو حکم غاڼه چې حضور صلی الله علیه وسلم مازدیګر بعد به دوه رکعته چکول نفل کول لکه هغه مخکې مې درته تېره کړې حالانکه دا چېرته یو خاص واقعې کې چې د خبره شوې وه نو راوي به عام وګڼل شاه جي فمن کان فقیها وحذر الواقعه استنبط من القرائن حقیقت الحال کا قول زید رضی اللہ عنہ فی نهی عن المزارات وان بی الثمار قبل ان یبدو صلاحها ان ذلک کان کالمشورة چی دا دی مشوری په طریقه سره دا حضور صلی الله علیه وسلم چی دا کړی دا نو دا په اولنی طریقه کی با دی اخذ دی شریعت کی با دا دا خللونه متصور کدل دی یعنی دغه دغه وجوهات په بنا دا درې طریقو سره دارنګ کی په دی دومی طریقه کی خلل راتلای سلای اخذ دلالتن کی او اجتهاد خو ټولو صورتونو کې مصیب نه وي هغه خو قد یخطی و قد یصیبی دارنګې وربما کان لم یبلغ احدهم الحدیث کله به یو صحابی ته حدیث نه ورسېدلی یوې شي متعلق او یو به مقصد بل جنه به اخذ دلالتا کړی و حالانکه هغې کې به صریح نص و خو ده ته به نه ورسېدلی او بلغه بوجه لا ينتهز بمثله الحجه یا به ده ته رسېدلی و خو په داسې طریقې به رسېدلی و چې هغه به د حجت قابل نه و چې ده په هغه سره دلیل کړی وی مقیم د پاره بلکل صحیح نده که عذر یی بیا صحیح نده بیا مقصد دا دی چی دو ته چه ولګیدلای نو مخکی دو ته هغه حدیث نه ورسیدلای شاه صاحب رای دا د دی پاره مثال پیش کړی چی مخکی دو ته هغه حدیث نه ورسیدلای چی نه دا ټیک تا نو بیا چه ته ورسیدلای بیا خپل حکم چک بدل کنو دا هغه اخذ دلالتا نه که دا رنگی کله خلل رایسی چی یغو په خپل رای سره هغه یو جن اخذ دلالتا کړی خو مقصد دا چی الته صریح حدیث و هغه دو ته رسیدلای نه نو شاه سے وی چی کله خبره دقه شان سلا وجب علی الخائز فی الفقه واجب دا په ایک سړی کی چی کوم په فقه کی ځان ډوبی ان یکون متزلعا چی دی شو فقه او شد مقصد دا چی اخذ بکثرتین دیو کی دی دواړو مشربونا د دواړو طریقې دی شچ کی مضبوطی کی شاه جی ومتبحرا في كلا المذهبين وكان احسن شاعر المله ما اجمع عليه جمهور الروات وحمله العلم اغا احسن د شاعرو د ملت نه هغه ده چی جمهور رواتو او حملو د علم یعنی فقهاو په هغه باندی چی وی اتفاق وی وتطابق فیه الطریقتان جمیعا او اخذ دلالتان تلقی ظاهرا او دلالتان دواړه په هغی کی چی وی جمع یی والله اعلم باب طبقات کتب الحدیث دا باب دا بیان دی طبقات دی کتابونو د حدیث کی د حدیث د احادیثو خو مختلف کتابونه دی ګڼ شای کتابونه دی او علماء کرامو مقصد دا خپل خپل همتونه چه دی کړی دی او حدیث جمع کړی دی اوس دا ټول خو دیوی مرتبه ندی دی مراتبو کې چدا فرق تا نو شاه صاحب هغه دی کتب دی حدیث هغه مراتبو بیان در تکي چې کوم یو په کومه مرتبه کې دا کوم یو په کومه مرتبه کې دا خو ګوره دا یاد ساتو د طبقاتو متعین کول آسان وي، طبقې مقرر کول آسان وي، خو طبقې کې هغو کتابونو درج کول دا مشکل وي، په دې کې ټول عمر سلفاً خلفاً اختلاف راغلی، اوس دا ضروري نه ده چې د کوم کوم کتاب د کومې طبقې ګرځولای چې په حقیقت کې دې دا د هغې طبقې دې وي، دا ضروري نه ده، طبقات صحیح دي. خو دا ضروري نه ده چي ده رأی مطابق ته يو کتاب په يوې طبقې کي او مقصد نو خامخا دي هغه په هغې کي نه کله بل چا په بلي طبقې کي ګڼلی لکه علماء کرامو فقهاوو طبقات مقرر کړي دي خو بيا د هغه تعين کي ګڼ شی اختلاف ته چي کوم صحابي کوم يو فقيه چي کوم دي په کومې طبقې کي ده کوم په کومې کله يو په بلي طبقې کي په دومې کي چوکې په درېمې کي بولي نورې په دومې کي بولي دغسې مقصد اختلاف بیا په دې کې رادرومي نو دا یوه مقصد دا دی چی نظری غوندی خبره یی داسی یقینی نه یی چی اوس تی خامخا چی ده یاد کړه چی دا په دغی طبقه کی ده دا په دغی نو دا کتاب به خامخا په دغی طبقه کی یی تاسو په دی خبره پوه شو باب طبقات کتب الحدیث اعلم پدې خبره باندې ځان پوي کا انه لا سبیل لنا الی معرفت الشرایع والاحکام نسته د لار لپاره دی مونږه معرفت د شرایع او احکامو تاسو مونږ معرفت د شرایع او احکامو نشو کولای الا خبر النبی صلی الله علیه وسلم مگر مونږ ته خدای و لار ده چې حضور صلی الله علیه وسلم نه با هغه خبرې مونږ ته چی راغلی بخلاف المصالح په خلاف ته مصالح مصالح تعین سره کولای شي فانها قد تدرك بالتجربه ځکه چې مصالح ادراک کله په تجربه سره کیږي او نظر صادق سره او حدث سره ونحو ذالک ولا سبیل لنا الی معرفت اخباری صلی الله علیه وسلم او دی لار نسته اوس حضور صلی الله علیه وسلم هغه اخبار دی حضور صلی الله علیه وسلم او اخبار و معرفت په مونږ څنګه کو دی بل لار نسته خو اخذ دی چا د روایات ده چې هغه روایات په مونږ اخلو چې کوم روایات دنه راغلی دی بل لار خو مونږ خواته نشته ولا سبیل لنا الى معرفت اخباری صلی اللہ علیہ وسلم الا تلقی الروایات المنتهیت الیہ بالاتصال والعنعنہ چه کوم روایات ده ته رسیدلی دی په اتصال سره او عنعنه سره عن فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره به موږ دا اخبار راخلو بل طریقه خو موږ سره نشته ولې اوس څوک ارویدلی شي چې دا حضور صلی الله علیه وسلم نه دی خپل خبره واروي نه خو په دې عنعنه سره به چې موږ ته رسیدلی سواء كانت من نفسه صلی الله علیه وسلم بیا دا له عامه خبره ده چې که هغه د لفظ د حضور صلی الله علیه وسلم نه وي او کانت احادیث موقوفة یا هغه احادیث موقوف وي قد صحت الروایة بها عن جماعة من الصحابة خو صحیح وي روایت په هغه سره یو جماعت من الصحابة تابعینو نه بحیث یبعد اقدامهم علی الجزم بمثله چې عقل دا مني چې داسې لوی لوی خلق په مقصد دا دی چې په یو غیر شي باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم خبره نه وي په هغه باندې به دو اقدام نه وکړي لولا النص او الاشارة من الشارع فمثل ذلك روایة عنه صلی الله علیه وسلم دلالتا نو دا روایت بیا حضور صلی الله علیه وسلم نا دلالتا گانست بہر حال اوس وتلقي تلك الروايات لا سبيل اليه في يومنا هذا الا تتبع الكتب المدونه نو شاه سوي چې د تلقي د روایت اوس د روایت پتا سو موږ څنګه خلو نو مخکې خو به دغه سي روایت راتله عن فلان عن فلان کتابونو کې نو اوس خو دا طریقه نسته چی یو کس دغسی دی زمدی او یو تر بله نه دی چی کئی روایت کئی او کتاب کی دی هغه روایت نه وی اوس خو به دا خامخا مونږ دا روایات له چا نه اخلو کتابو نه اخلو دا چل دی ته ته جوړه ای نو چی کتابو نه اخلو نو کتابونه خو ټول دیوی درجی نه دی نو کوم کتاب روایت په کومی درجی کی او کوم کتاب روایت په کومی درجی کی اوس مو سر په خلاص سه نو ځکه دا طبقات دی کتابونو دی چا تر ته بیانه ای احادیث درته بیانه ای تاسو په دی خبری سر نسو خلاص داسی چالی درته ورته راوسته ګوره تر باندی ضروری یی کړه کنه چی طبقات دی کتابونو بیانول چی دی ضروری دی ځکه چی دا اخبار خو اوس مونږ ته بله لار نسته له چا نه اخلو دی کتابونو نه اخلو نو اوس ټول کتابونه خو یوی مرتبی به نه یی نو کوم یو وال روایت په دی کومی مرتبی یی او کوم یو وال به دی کومی مرتبی یی وتلقی تلک الروایات لا سبیل الیه فی یومنا هذا او تلقی د دې روایاتو لا سبیل الیه هغه ته لار نشته فی یومنا هذا نن ورځ کې الا تتبع الکتب المدونه مګر تتبع د هغه کتب مدونه فی علم الحدیث فانه لا یوجد اليوم روایت یعتمد علیها ځکه چې نن ورځ داسې روایت نه ده موجود چې په هغه باندې اعتماد وکړای شي غیر مدونه چې په کتاب کې مدون نی او یو سړی وایي چې ما ته دا خپل پلار کړی دا پلار پلار ته مې نیکه کړی دا او نیکه ته مې فلانی کړی دا کتاب کې نشته د دغسې دا روایت دا اوس دا طریقه نشته ده هلته خو محدوده زمانه وه نو دا طریقه به وه اوس دا طریقه اوس خو وری ما دوه ویشت دری ویشت پنځه ویشت پیړۍ پکې ته راغلی دی نو اوس دا طریقه نشته ده مدونه طریقه ده مدونه هغه نه بیرخلی و کتب الحدیث علی طبقات مختلفه و منازل متباینه ا کتابونه دی حدیث چکم دی دا په طبقات مختلفه کې دي او منازل متباینه کې دي هر یو ځان لزان لمرتبه ده فوجب الاعتناء بمعرفت طبقات کتب الحدیث او اهتمام حاصل سو چه سړی دی طبقات دی کتب دی حدیث او پیجنی چه دی کتابونو دی حدیث طبقات کم دی کم کم کتابونه په کومی طبقه کی دی او کم کم کتابونه په کومی طبقه او مرتبه کی طبقه هغه مرتبه او منزله ته وتایی چه دا سړی او پیجنی فنقولو نو شاسب وائی چه مونگ وایو فهی بی اعتبار الصحت والشهرت علی اربع طبقات دا په اعتبار د صحت او شهرت سره چلور طبقاتو باندې دي وذلک دا ځکه ځکه په چلور طبقاتو دي لان اعلی اقسام الحدیث کما عرفت فيما سبق ګورا اعلی قسم دی حدیث لکه تا مخ کی او پیزاند اکم و ما ثبت بالتواتر چې په تواتر سره ثابتي دا اول نمبر سو واجمعت الامه على قبوله والعمل به او ټول امت ایغه په قبولیت باندې اجماع کړي او په ایغه عمل کړي دا اعلی قسم حدیث دوم قسم حدیث کوم دا ثم استفاض من طرق متعددة بل هغه قسم حدیث چی دی طرق متعددة نه مونږ ته راغلی لا یبقی معها شبهة یعتد بها او هغی کی داسی شبهه نه یی چی ډیر اعتبار ور شبهه یی پکی خو داسی معتد به شبهه نه یی پکی واتفق علی العمل به جمهور فقهاء الامصار او په هغه حدیث باندې جمهور فقهاو د امصارو چه کړی وی عمل کړی یا او لم یختلف فیه علماء الحرمین خاصتا یا علماء د حرمین په هغه حدیث کې اختلاف چیرتا نه کړی علماء د حرمین ته ولی اهمیت حاصل ده ځکه فإن الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى حرمين دا محل دی خلفاء راشدینو پا قرون اولا کے ومحط رجال العلماء او دا محط او فرودگاہ دی هغه رحال العلماء د کجاوو د علماوو د علماوو کجاوې به دلته کوزېدلې لورې لورې نه به خلق راتلو او دې ځای کې به یې علم حاصلاو طبقة بعد طبقة نو چې کله داسې خبره ده یبعد ان یسلموا منهم الخطأ الظاهر نو دا بعیده ده چی دو به یو خطا ظاهر چی کئی تسلیمی چی یو راوی به بالکل ظاهر خطا کړی دو به تسلیمی نو چی کوم یو روایت علماء دی حرمینو مقصد منتخب کړی وی او خوخ کړی وی نو معلومه شوا چی دا به ښه روایت وی ښه روایت وی نو دومه درجه تواتر پسی دی دغو مستفیض روایاتو دا او کان قولا مشهورا یا داس یو قول مشهور گرزدلی دا حدیث معمولا به فی قطر عظیم تی اپ غټ حصے دی خلقو کی مقصد په یو غټ شهر کې لکه مثال مکه کې مدینه کې یا بغداد کې هغه زمانه کې کومه په هغه کې معمول به ګرځیدلای مرویان عن جماعت عظیمت من الصحابه والتابعین او مروی وی دی جماعت عظیمه دی صحابه و تابعین نا نو یو دی تواتر حدیث لو بل مستفیض دوم نمبر دریم نمبر ثم بیا پسی درجه دی ایغا حدیث دا ما صح او حسن سنده چی صحیح وی او حسن وی سند دی ایغا وشاهد به علماء الحدیث او علماء الحدیث پی ایغا باندې چ ورکړي گواہی ورکړي ولم یکن قولا متروکا آغا قول متروک نی لم یذهب الیه احد من الامه داسی نه چی امت کی هیچا ورته ذهاب نه کړی نه څه نا څه خلقو ورته ذهاب کړی علماء دی حدیث هغه صحیح سند ګڼلی او حسن ګڼلی ها بل دغه درجه سلا اما ما کان ضعیفا موضوعا اچ کوم بالکل ضعیف تی او موضوع دی موضوعی دی حایت ضعف دی پکتا یا منقطع دی یا مقلوب فی سنده پسند کی قلب راغلی یا په متن کې او من روایات المجاهیل یا داسې راویانو چې هغه راوي هیڅ حالت پته نه لګي داسې خلکو روایت کړی او مخالفا لما اجمع علیه السلف طبقتا بعد طبقتین یا د هغو احادیثو سره مخالفي چې هغه سلف طبقتا بعد طبقتین روایت کړی فلا سبیل الی القول به په دې باندې به بالکل قول نشي کاوه په دې باندې به بالکل کاوه نو په اعتبار د صحت او شهرت سره دا سلور طبقی دی نو ذکر دا سلور طبقی دی چه حدیث کې دا اول ترتا تقسیم وکړو چی اول اول درجه دی تواتر بیا دی مستفیض او بیا دی ایغه چی علماو مقصد حسن او صحیح چی وی دی ایغه سند گنلی فالصحت او صحت چه مقصد دا فالصحت ان یشترط مؤلف الكتاب علی نفسه ایراد ما صح او حسن غیر مقلوب ولا شاذ صحت دا په اعتبار دی صحت سره درجه ذکر صحت دا مقصد چی مؤلف دی کتاب په خپل ځان باندې دا ضروري کړي چې دی به هغه روایت راړي چې کوم صحیح وي او حسن وي او مقلوب او شاذ او ضعیف په نه راړي الا مع بیان حاله او که مصنف په دا په ځان ضروري کړي چې شاذ دو ضعیف په نه راړي که راړي بیا به حالت بیانوي چې هذا ضعیف هذا ضعیف بیا چې کله حالت بیان کړي بیا دې سره بیا کدا کتاب کې ضعیف ذکر کړي بیا دې سره څه فرق د ده کتاب په صحت کې نه رادرومي فإن ایراد الضعیف ما بیان حاله لا یقدح فی الكتاب دا به په کتاب کې صاحب نه لګي نو صحت دا مقصد چې مؤلف دی کتاب په ځان دا شرط کی چې دا به هغه حدیث راړي چې صحیح وي او حسن وي او غیر مقلوب وی شاز نی ضعیف نی اکه بیا دغه راړي بیا تنبیه پکې چې دا چې شاید شاز دا یا ضعیف تا شجی او شهرت چاته ہوتا ہے شهرت ان تكون الاحاديث المذکوره فيها دائره على السنه المحدثين چې هغه احادیث یو سړی په کتاب کې ذکر کوي چې کوم احادیث تی محدثینو په زمانو باندې دایر دي دایر و قبل تدوینها و بعد د تدوین نه مخکې محدثینو هغه په خپل حدیث و مجلسونو کی ذکر کول او د تدوین نه بعد هم د خلقو په زبانو هغه احادیث چه وی دایر وی نو دا هغه مشهور حدیث دی فیکون ائمة الحدیث قبل المؤلف رووها بطرق شتى ائمه دی حدیث مخکی دی تالیف تی دنا قبل دی دی مؤلف نه ایغو په طرق شتا او سره روایات کړي و اوردوها فی مسانیدهم و مجامعهم او دنا مخ کی علماء په خپل مسانید او په خپل مجامع او کی چوی مقصد دا چې اگر اوړي و بعد المؤلف اکدای په کتاب کې ذکر کینو دی بعد هم اشتغلوا بروایت الكتاب وحفظه نو خلق دی په دی روایت کې د کتاب چې د روایت کې هغه حدیث خلق په هغه مشغول سی دی هغه په یاد کولو وکشف مشکله هغه چه کوم مشکل ځای هغه حل کړي وشرح غریبه دی هغه چه کوم غریب اغا ناشنا مبهم شئی نئی اغا شرح کئی و بیان اعرابه اعرابنا بیانی و تخریج طرق احادیثه دی اغا ایخ کتاب چکم احادیث دی اغا طرق تخریج کئی و استنباط فقهها اغا چکم فقه او کم پا کتاب پروتی فقه احکامات دی اغا استنباط کئی والفحص عن احوال رواتها او داسی کتاب چی دی اغا رواتنا خو علماء کرام بیا تفتیش کئی چی دا راوی سنگه ده دا طبقتا بعد طبقة الی یومنا هذا کئی حتی لا یبقی شیء مما یتعلق به غیر مبحوث عنه الا ما شاء الله تر دې چې په ایخ کتاب کې یعنی یو جز چیرته الا ماشاء الله چیرته ما هغه نسی پاته داسې نسی پاته چې هغه نه خلق چنه وکي بیان نه وکي داسې جز پکې ته پاتې نشي الا ماشاء الله که من وجهین چیرته پکې پاتې شي کتابه بالمدح او د ده مدح ټولو د ده کتاب مدح ټولو په مدح سره قبول کړی یا ثنا سره ویکون ائمة الفقه لا یزالون یستنبطون عنها او ټول ائمه د فقه چې دي ټول ائمه د فقه د ده د هغو احادیثو نه استنباط کوي همیشه دپاره ویعتمدون علیها په هغه باندې اعتماد کوي چې کوم دغو خلقو ذکر کړي په کتاب کې ویعتنون بها او د هغې ته اهتمام ورکوي ویکون العام لا یخلون عن اعتقاد عام خلق د هغو احادیثو د اعتقاد او د ده د کتاب کتاب کې چې کوم ذکر دی هغه اعتقاد او تعظیم نه خالی نه عقیدې بهر حال صحت او شهرت دې ته وتای صحت او شهرت وبالجملہ اذ فاذا اجتمعت هاتان الخصلتان کملا فی کتاب کان من الطبقۃ الاولی اس کوم کتاب کے دا دواړه صفات کامل طریقے سره شہرت وی په دونه کاملې طریقې سره شهرت یی چی هغه حدیث ده پکی ذکر کړی چی هغه معمول بها یی او هغه حدیث پکی ذکر کړی چی هغه ائمه دی حدیث ده نه مخکی یا ده نه بعد قبول کړی او هغه حدیث پکی ذکر کړی چی دی هغه حدیث مشکل الفاظ تشریح قدر مقصد چانی پریخود یا دی راویانو نه باس کړی یا دی متن نه دی سند نه هر نامونه بیان پکړی داسی قسم احادیث پسی ذکر کړی نو دا دی طبقی اولا نسو ثم و ثم چی چورا کمی پکی رادرومی دورا بے پتبکی کی کمی رادرومی و ان فقدتا رأسا لم یکن له اعتبار اکا دا دوارو صفتو کی یو نو پکی نو دا سی حدیث و کتاب تبے حس اعتبار نشتا وما كان اعلى حد اچکم اعلى حد دا فی الطبقة الاولى فإنه يصل حد التواتر وما نو آ حد تواتر ته رسیږي چې په دې طبقه اولا کې کوم اعلی حد دي آ حد تواتر ته رسیږي وما دون ذالک چې کوم دینه کم مرتبه دي یصل الى الاستفاضه نو هغه مستفیض حدیث درجه ته رسیږي ثم الى الصحه القطعيه ان القطع الماخوذ في علم الحديث المفيد للعمل اغه درجه ته رسیږي والطبقه الثانيه الى الاستفاضه الى الصحه القطعيه او الظنيه وهكذا ينزل الامر خبر الكوزيجي اوس دا خو یاسي درته توتیا تمهید کړو اوس دی را درومي او مقصد دا دی چی دی هغه طبقات درته بیانوي چی په اولې طبقې کی کوم کتابونه دي فالطبقة الاول اولنۍ طبقه منحصرة بالاستقراء فی ثلاثة کتب اولنۍ طبقې کی استقراء شاه صاحب وایي چی ما کړې ده کنه تحقیق می کړې ده نو په اولنۍ طبقې کی درې کتابونه دي یو کتاب موطا ده دا موطا ده ډیر خلق دا مؤطا وایي په همزه سره دا صحیح نه ده دا موطا ده وتعشی تیار کولو په معنی سره چی یو شی سړی چه کی تیار کی وتعشی چی یو سړی خپو لاندی سړی یو شی چه کی اومږی رګړاوی کی نو موطا تا موطا امام مالک سے خپل وجہ ویلی دا چی موطا تا موطا ذکر ہوتائی چی دا تیار کڑای سوی او پداس طریقے سرا او وتعشی موافقت په معنی سره درومی دا په ستر علماء باندې په ایغ دور کې پیش کو لو لو تابعین باندې نو ټولو ورسره چه وکړه پکی موافقه وکړه نو طبقه اولی کی یو موطا دی امام مالک صاحب ده دا دی بخاری شریف نه او مسلم شریف نه درجه کی کم ده خو چونکه اول اول دی جوړ شوی وو نو دی وجه نه مقصد امام مالک صاحب زمانه خو مخکی وه دی امام بخاری صاحب نه او دی امام امام مسلم صاحب نه ډیره نو دی وجه نه دا موطا اول ذکر کړ الموطا بل وصحیح البخاری بل صحیح مسلمین داس لگ قال الشافعی دا دی موطا ذکر کئی قال الشافعی رحمه اللہ امام شافعی سے فرمائی اصح الكتب بعد کتاب اللہ موطا و مالک اصح تی کتابون بعد کتاب اللہ موطا دی مالک سے دا خدا مقصد دا دی امام شافعی سے مقصد دی دی بخاری صاحب دا دغه مخ کی تیر شوی نو دا مخ کی زما حال تلایا بخاری او مسلم ونه واتفق اهل الحديث اټول اهل حدیث په دې اتفاق کړی دا علی ان جميع ما فيه صحیح چې په موطا د امام مالک صاحب چې کوم احادیث دي دا ټول صحیح دي علی رای مالک و من وافقه واما علي راي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع الا قد اتصل السند به او چه کوم دی بل چا راي مطابق واخلی نو په دی کی مرسل یا منقطع نشته الا قد اتصل السند به من طرق اخرى مگر په بل نور طرق سره بیا دی هغه سند خامخا چه دا حضور صلی الله علیه وسلم ته رسیدلی ده اگر که دو پکې ته منقطع مرسل ذکر کړی دی خو هغه سند په نور طریقو سره بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته چه دا رسیدلی ده بی بنیاد نه دی فلا جرم انها صحیحه من هذا الوجه نو یقینا بغیر دی وجنه چوی